په 26 آټ او په 27 آټ 2008 کې شوه دی د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاره د توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 چې حسن تا وګوره وغیرہ نو حالت صرف دا مقصد نه چې صرف حسن تا او دینداري سره زکا چې ټول جمع شي حسن نوم وي او دینداري وي مال ټول جمع شي لا نورون علی نور دی خدا دین دوانو نظریه وا او دین دوانو نورم ګڼ نظریاتو په دې ځای باندې علامه ابن کثیر رحم الله ذکر کوي هغه وایي واجمعت الامه على ان المشرك لا يطع المؤمنه لوجه لما في ذلك من الغزازه على الاسلام دراغه مشرک او بدعتي دا مدرسې کولاو کړی د باجیګانو د باجیګانو مدرسو کې وایي دا غچې کم نه پنځ پیریانو ته وای نه دی دا پنځ پیری به دا جاخه کوي ولې دا جاخه دا باجیګانې به کوي ولې بیا بار کې خراش او د اجماع امت خلاف استاغون ته مشرک د استشفاء قائل او د مړو نه د امداد قائل چې هغه دا وای مدرسې او کلاو کړی او هغه کې دا وای خلکو ته چې انبیا سوالونه کوي خلکو له قبرونو کې اولیاء را رسی ایزا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور او دای په رساله قبوریه کې دالی کلی چې قبرونو والا څخه لړ شي او هغه ته چې زما د پارا سوالو کا نو دا اتفاق کفر او شرک دی وسرا شور په سوایا علما کرام ذکر کوي ما مخ کې باس کړه دا اتفاقی کفر او شرک دی دا سه مشرک دی به مسلمان سره دک مشرک بدعتي لدا چې دا د باجیګان دا دغه کولاو کړی دایلا اجماع د امت تعالی ابن کثیر عمران کل کوي او علامه قرطبی رحم الله عمران کل کوي چې دا سه مشرک لره به بالکل مؤمنه نه ورکه ورنه کوي ولا داسې پلیتولا دا لبا نه ورکه اجماع او مت پدې وای دې که په اسلام ملامت یا راځي چې دې مشرک تر دام مؤمنه چې کم نه نو په واده کړی شي دا او دا علامه ابن کثیر رحم الله دې آیات لاندې را نقل کړي او ما ان شاء الحمدلله خپل کتاب دې ځای باندې خد اندوانو نظریات راغستې دي او دا غي ټول نظریات ما راغستی دی او پاغه باندې دا غي 36 نظریات تقریبا هغه ما راغستی دی او ما رد کړی دی چې دا غي نور س نظریاتو ځای په ځای باندې ان شاء الله زوامه یو دا نظریه وا چې بس مالدار واخلا او حنا سب والا واخلا نور لا چې کم دنو ترجمه ورکو بس دین من تم ګور دا دین دوانو نظریه وا دا په مسلمانانو کې مراغله ده ولا تنکه المشرکات نو نکاح مکوې تاسو د مشرکانو سره تر دې پورې چې ایمان راړي خامخا وینځه مؤمنه غره د مشرکین اگر کو خوندر کې دا تاسو لرا او نکاح کې مو ور کوي تاسو خپل جنکې مشرکین لرا حتا یومنو تر دې پورې چې دی ایمان راړي استشفاء وغیرہ دا غلط نظریات دا کفریات او دمړو نه امداد پریګ دي سوچا مسلمان شي او قران راواخلي او خپل قران باندې عقیده وګوري نو بیا ولا خیر دی ورکي ها ولا عبد مؤمن خير من مشرکا او خامخا غلام مؤمن ډیر غوړه ده د مشرک ناګر کو دا مشرک خوندر کی تاسو لرا یعنی مال د جمال او کمال او نسب د اولائک دا ولی دا پلیتان یدعون الی النار بل خلق لرا ورتا والله یدعو الی الجنه والمغفره او الله بلی تاسو لرا بلی الله خلق لرا ال الجنت جنتا والمغفرت او بخشش تام په حکم خپل سره بیان آیات الله تعالی آیاتونه خپل د پاره د خلق لعلهم یتذکرون خامہ چې دای پندو نصیحت واخلي ويسألونك عن المحيز قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيز الله اکبر بلا مسلا زو جهتين ذکر کئ ادا د کور د اصلاح لپاره اومه مسله الله رب العزت ذکر کئ د خزه سره په جما کې یو طرف ته ګوره یو طرف ته خواهش پورا کېدل دي او بل طرف ته ګندګي ده نو باری تعالی فرمایي چې په دوران د ګندګۍ کې ځان د هیز نه د ګندګۍ نه بچ کا کورواله د حالت کې مکوا لیکن سبحان الله که شرک او شرک نو دا خو خزه سره دینه جدا کیدل دی او که خزه د مشرک وا نو د شرک د پاره بدا خزام بیا پرېګ دی مکمل بایکاټ پته کای و یسالونک او مسله دا کور کې پکار دار چې په حالت د دې بیماری کې کور والا سره کورواله اونشي او دا ظلم اونشي نو کور کې به جنگ جګړه ناراضي نو چې جنگ جګړه ناراضي نو کور به سم وي او کدا سي نه نو کور به جنگ جګړه نه خالی بیا نه کوي قران کریم نا مخ کې په زمانه د جاهلیت کې د ډیرو خلکو دا ظلم لکه پارسی تهذیب پارس والا خلک چې کومو اغیبا په زمانہ د جاهلیت کې چې کله به هغه ته خزو ته بیماری رااله نو هغه به خپل خز انتهایی نجسه ګڼلې تر دې پوري چې د خپل ځایونو نه لاره لاره خیمه به ولا جوړې کړې وي او خزه ته چې کله بیماری شروع شوه نو خزه به هغه لارې ځایونو ته بوتله او چې بو به تل خیمو کې او نو کران به ساتل ویل دی له ډوډۍ وړي دا ګنده بوی چې په منګه ونه لګي دا ډېر ګنده بوی دا به د دینه به ډېر زیات نفرت کو خو سره به ظلم کو او په خیمه کې غریب دغه سناستا وا او چې نو کار به ته نو هغه به خپل پوزا او خله اوتړل چې دا په ما باندې دا بوین لګي او ډوډۍ به وته د خیمینه بار کې خدا او چې ترسو پورې باغت هدا پورې تل نه نو ترته هغه پورې بعد خیمه نه راوتا او هغه باغ پلیټ نشو چتولې دا ظلم شروع دارنګ يهودو هغه دا ظلم کو په زمانہ د جاهلیت کې چې غیبا باقاعده د دین زنانو نه هر قسمه بایکاټ شروع کړ او صدا سے خلقو لګا عیسایانو چې غیب په دې کې کوروالم کو هغه په دې کوروالم کو اسلام زنانه له حقوق ورکو او سرال هغه يهود پلیت او هغه عیسایان پلیت خذلهم الله او د يهود دا پرکټي سرش نو برګ دا الله ټول تبا کی رالل او اسلام وای خزل حقوق نه دی ورکړي مونږه اسلام له حقوق غواړو او مشرف شاه خزلهم الله الله دې تباہ او برباد کړه اسلام وای حقوق نه دی ورکړي او زدا تا ترک په شان تراغله ماغه نظام براولم او حقوق غواړم حقوق غواړي کدو حقوق د خزه په عمل کړه راشه اسلام څنګه حقوق ورکړي دي الله رب العزت حکم راولېګو چې زنانو نه په دې حالت کې جدا کېدل هر قسمه بایکاټ دا نه ده پکار بلکې صرف خوراک دا صرف کورواله نه ده پکار نور ارث چې کم ده نو خپل بیبي سره خوراک سکاګ دا جایز دی ويسالونك عن المحيض او تاسو کې استانا په بارا د حال په بارا د حیض کې د حالت د حیض نه قل وایا هو اذن دا ګندګی دا پس جدا شي د بیبيانو نه په حالت د حیض کې ولا تقربوهن او منځ دې کېږي دې زنانه او تا خپل بی بیان او تا په اراده د کوروالی سره حتا یا طهورنا تر دې پوري چې هغه پاک شي او خې پاک شي نو پس کلا چې پاک شي خې فاتوهن نو راځي دیتا من حيث امركم الله دا غزاینا یعنی مخه طرف کې امركم الله چې حکم کړی دی الله تاسو ته ان الله يحب التوابین بشک الله تعالی من کید توبه قبل انکو سرا چې د ګنا نه توبه او باسي مفسرین کرام ذکر کوي هغه توبه استون کی چې شا طرف کې کورواله کړه بیا توبه او باسي او دا ډېر لوی ګناه ده و يحب المتطهرين او مینه کې الله تعالی دا ځان پاکونکو سره چې د دغه ګندګۍ نه ځان ساتي ان ناشئتم ويحب المتطهرين او ځان مینا کوي الله تعالی د ځان پاکونکو سره امام قرطبي رحم الله دې ځای کې روایت را نقل کړل په حواله د صحیح مسلم سره وای انس رضی الله تعالی وای ان اليهود كانوا اذا حازت المراه فيهم فلم ياكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء الى اخر الايه نبی علیہ السلام و يهود چې کله وای کې زنانه ته هیز راغې نو هغه به سره خوراک سکاګ نه کاو دارنګ بالکل کورونو کې به سره یو ځای چې کم نه سره کې ناستل نه صحابه او دا تاسو کده نبی علیہ السلام نه نو الله دا آیات راولېګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اسنعوا کل شیء الا النکاح تمام سيزونه کوي صرف کورواله م کوي کورواله م کوي فبلغ ذلك اليهود دا خبر يهود ته ورسېده فقالوا ما يريد هذا الرجل ان یدا من امرنا شیئا الا خالفنا فيه دې سړی خو بس زمون مخالفت تکار ویل دي نو صرف زمون مخالفت کوي ما یرید هذا الرجل الا ان یدا من امرنا شیئا الا خالفنا فيه دې خو صرف به زمونږه مخالفت تکار ویل دي نو بس صرف زمون مخالفت کوي دا اوسم به دا زمون مخالفت شروع کړل دي دا يهود ویلو وایا نساءکم حرسلکم او دا د پارسیانو ظلم د يهودو ظلم دا الله رد کړل دی او دارنګ د پارسیانو ډیر لوی نور نورم ظلمونه او الله پاغه باندې ځای په ځای قران کریم کې رد کړي الله اکبر او هغه ما خپل کتاب کې داغه تفصیل بیا کړی دی نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شیتم اتما قاعده او قانون د پاره د اصلاح د کور د کور اصلاح وکا په دی باندې الله چې نساء مې دل بیبیانې مې دل درکړې دي نو نظر دې د غیر نه بان کا نو چې نظر دې د غیر نه بان کو نو کور کې به د جنگ جګړه ناراضي کته کور کې خپلې بیبي سره هم ناس پاسه او نور خود سره دیم تعلقاتی نو بیا چې کم د جنگ جګړه برازي او که خزه کور کې د خپل خاون خیانت کوي او دا غس چې کم د نظر د غیر نه بند یو دام نور سره ناس تا پاستا او غپ شاپې نو جنگ جګړه به بیا راځي نو دی باندې کور سم کا نساؤکم حرس لکم دان بی بیان استاسو حرس لکم زائد فصل استاسو دے فاتو حرسکم رازی زائد فصل خپلتا انا شیطم د کم زائد انا شیطم سرنګ چې خوخه شي تاسو کم کیفیت سره دا نه چې په کم ځای کې راځي نه کم کیفیت سره کیفیت ستا خوخه دا او ځای به اک یو وي وقدموا لانفسکم او مخکې کوي د پاره د خپل نفسونو ذکر د الله تعالی په وخت د جما کې دا مان شو یا مخکې کوي د پاره د خپل نفسونو یعنی نیک اولاد طلب کوي او چې کورواله کې نو دا به وي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یا الله شیطان زمونږ نه په ډاډه کې او یا موږ د شیطان نه محفوظ کې او چې کم اولاد راکې هغه د شیطان نه محفوظ کې الله نو چې دا دی وې نو بیا ور شیطان نه د اولاد محفوظي او بیا به ته الله حفاظت کوي نو دا وای نه نو چې اولاد پیدا شوی تنگ وي نو تنگ به نه تا ویلو دا کلمه د الله ذکر دې کړو دا ټیم کې سنت نه سو خبر نه دي چې سنت څه دي دارنګ بل معنا کوي مفسرین کرامو وقدموا لانفسکم مخکې کوي د پاره د خپل نفسونو یعنی بندول د نظر نکاح په دې نیت باندې او کوي چې نظر دی وسره بنشي وقدموا لانفسکم مراد تنا بندول د نظر دی نظر دی بنکا چې د غیر نه د نظر بنشي دا نه چې بیبي د کور کې ناشته یو تو نورو پسې ګرځي او یا دا نه چې خاوند چتلاړ او اله ستاره لپاره پیسې ګټي او ته کور کې چې کم دنو نور ځان له تعلقات دی جوړ کړي نه نه جنگ جګړه به په دې باندې بیا څنګه ختم شي چې ستا او بل خوا تعلقات دي نکاح خو د دې د لپاره هن لباس لکم وانتم لباس لهن چې خزا پرداو ګرځي د خاون او خاون پرداو ګرځي پاره د خزه واتقوا الله ويرګي دا الله تعالی نه پوه شي چې بشک تاسو ملاوي دن کې دی الله تعالی سره او زیر ور کوي مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم نهم قاعده قانون د پارا د اصلاح د کور و کور باندې پدې سميږي چې په کور کې د الله په کور کې د الله د نوم عزت وکا د الله د نوم عزت وکا د الله د نوم بیزتی مکوا فزل قسمونه مخره د الله په نوم باندې او د الله د نوم قدر او احترام وکا نو کور کې بده دین راشي او کور کې ګورا زمونږ یو استاد هغه باجبه خبره کوله وی دا عالم زامن دا اکثر وی چې کم ده د دیندار خلکو زامن دا بی دین شي وی دا ولی وې دې کې یو وجه ده هغه وجه دا ده چې دا زوی پلار ته د پلار په حیثیت صرف ګوري چې او پلار مې دینو دا یې سوچ نه چې زما دا پلار عالم هم دی چې دا علم قدر ولا مکم دارنګ دې مور سره وسیو خاون مې دینو خاون مې ده بس پرېږدا د علمیت قدر ولا نه کوي نو چې د علم قدر په کم ځای کې ونشي نو هغه ځای کې بی دین وای راشي او دا غزال هغه قدر د الله د دین نو شنو بی دین راشي د دې اصل وجه دا ده نو چې د الله قدر کم ځای کې نه کیږي د الله د نوم قدر نه کیږي په هغه ځای کې و بی دینی ناراضي ولې به ناراضي او د الله د د نوم قدر وکا نو د کور به د بی دینی نه پاک شي او کور به د دیندار شي ولا تجعل الله او مگر دوی تاسو الله تعالی لرا عرضتن دال لایمانکم د پارا د قسم نو خپلو ان تبرو الله تبرو دا چې تاسو نیکونه کوي تاسو ځان بچ نه کوي د نارواونه یا تاسو پرهیزګارو نه کوي و تصلحو او اصلاح نه کوي په ما بین خلکو کې د دې خبره نه چې یاره بس قسم خوري نبا کوم وي د چا منس که زو بیا روغ نه کوم بس پرېګدا نه به کوم نیکیو په خدای مې د قسمی کدا کار مې بیا وکړه داسې مو کو الله وي نیکو د کارون نه د الله نوم ډال مګر زو چې بس تاره ډال ګرځول نه والله سميع عليم او الله تعالی او ریدون کړي او پوازات لا یاخذکم الله بالله اوس ګوره متعلقات د قسم ذکر کړي یو قسم په درې قسمه ده یو یمین لغوا لغوا دې ته چې بس پزول قسمونه قسم دې قسم دې بس ار څه باندې قسم یو د یمین غموس چې په تیرا شوی زمانہ باندې یو کار دې کړه دې او ته قسم د دروغ قسم دې چې مين نه دې کړه خدای ته پته چې دروغ مې وکړو او یادا چې بس یمین غموس تا یو کار کړه دې او آی نه مې دې کړه یا دې نه دې کړي وای کړي مې دا وی پکې دروغ جن دا یمین غموسته او یو د یمین منعقده چې پر روانه زمانہ باندې قسم اخره چې زبا دا کار کومه زبا دا کار کوم یا زبا دا کار نکوم زما د په الله قسم وي نو که په نیک کار باندې د خړلې نو پوره کا او که په نارواو د خړلې نو په نارواو به قسم نه پور نه به پورا کې وا پاره به وفا نه کې او به ماته ا قسم او کفاره به ورکې او دې ذکر با یمین منعقده غي توي سوره مائده یو کم نوی لمبر آیات کې باغ راشي او ذکر د کفاره به بیا ال تک راشي دلته الله دا دوا ذکر کوي یمین لاغو او غموس لا یو اخذکم الله ننی وی الله تعالی تاسو لرا په هغه بیودا خبرو باندې په قسمونو تاسو کې چې بس قسم دې قسم دې کابلیانو قسم یې ارث والله چې والله چې ولکن واخذکم لیکن نی وی الله تعالی تاسو لرا بما کپاس باندې چې قصد کسب کړی اراده کړی وې زلونو تاسو په باندې یمین غموس چې په دروغ غلو خړو یمین منعقده را روان به سوره مائده کې سره د ذکر د کفاره نه والله او الله تعالی بخون کې ده حلیم صبرناک للذین یولون من نسائم تربص اربعه اشهر لسمه قاعده او قانون د پاره د اصلاح د کور هغه دا چې زمانہ د جاهلیت کې یو ظلم چې سال وې زما د قسمی زبر د خپل خزه تسلور میاشت نه نږدې کېږم اله به دې ته وی اله سلور میاشت یا دا چې مطلق به خور نه باندې نږدې کېږم نو چې سلور میاشت برانږدې شوي نو بیا با وته دغه څه چې کم دنو ورنږدې شو بس هغه با بیا به داس وسره نه به غریب خلاصولا او نه به چې کم دې پر خدا نه به د مصیبت نه خلاصولا نه به رضا نه خلاصولا اس داغه حقوق بلا ادا کېدل دا ظلم الله رب العزت فرمایي چې څوک دا کار کوي نو دا غي د بیبيان حکم دا دی چې سالور میاشت به انتظار کوي او سالور میاشت انتظار نه بعد کچره اغا د رجوع نکړه نو بیا په دې باندې چې کوم دی خود به خود دین اخوا بیا انتظار نشته دی سلور میاشتې یا زیاتې نو کدی مده کی رجوع کړه بل فعل یا چې کم نه بل قول وکړه نو کفاره د قسم به بس ورکی او خبر اخلاص شو ورنا بیا خزه طلاقی کی پنځ د امام صاحب باندې خزه طلاقی کی بیا او دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مسلک ته للذین یولون من نسائم دا ودا سکولو قسمونه به وخړل او بیا به وته چې کم دنو زر رجوع وکړه او بیا به سزا ظلم وکړو د سلورو میاشتو نه مخکې او دې طریقې سره به خزا داغه ژوندۍ به تبا کوله الله دا غیرت کوي للذین یولون من نسائم د پارا دا کسانو چې قسمونه خوري د خپل بیبیانو نه انتظار دی پاغه زنانو باندې تربص انتظار ده اربعه اشهر د سلور میاشتو سلور میاشت انتظار وکي او کپ رجوع وکړو خافه خاون کوي نکړه نو بس خزه طلاق شو فین فاو فین الله پس کچری دی رجوع کړه پس بشک الله تعالی به هن کې مې رو باندې خروجو په دې نیت باندې چې اغا د الله د دې بنده سره یعنی د خپل خزه سره د اصلاح په نیت باندې دا غي د ژوند تبا کولو د پاره نه او دا الله حکم ذکر کوي د پاره د اصلاح د کور لسم چې دا سه خبر رااله نو قانون او کور کې دا قوانین جاری کا په دې طریقه باندې سلور میاشت کې یو ځل په خاون باندې دا حق ته چې د خپل بیبي سره کورواله وکي دا پاغه باندې واجب دي علما کرام ذکر کوي چې د باندې دا واجب دي د کور نفقه او سلور میاشتې کې کورواله دا واجب دي په خاون باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اراوته دي یو ورځ ګرځي د شپې او یو زنانا هغه چې کم ده داغه خاون jihad لتلو او jihad لتلو وې شپه ډیره وګدا ده او تکه تور شپه شوا او زما محبوب خاون نشته چې زو سره خپل لوبه وکم والله کدا الله خوف نه وې نو نن بعد دې کټ دا بازوګان نو کنایه ده دبل سنا وینن بدا نو حضرت عمر چې دا واور ډیر خپه شکر تراغ خپل بیبینه تاسو کوي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها وتوی بچي خاون چې کم ده د خپل خزه د خپل خاون نه بغیر سو میاشته سوره وخت کم دنو انتظار کول شي او صبر کول شي هغه او شرمې ده حضرت عمر وتوي وي دې کې شرم سنشته زو ځان په مسله پو کوم ستخزه استادې مسلې سره تعلق ته وي ځان پو کوم هغه وتوي ابا جان سلور میاشته حضرت عمر پورن سوال جواب وکړ وی چې مجاهدین سور دي او سلور میاشتو نه وخت زیات شوه دی یا سلور میاشتې پوره شوې دي په رند کورونو تر واپس شو کورونو ته دراشي ها کورون ته دراشي دا نه چې کلونو کلونو باندې روکي په دې قبایلو کې واقعیا راغلی و نیک بخت انسان آغه دی چې الله والا په کور باندې مزدوري ورکې دو خوش قسمتو نه هو کې حدیث کرازي یو نه خد خوش قسمتي دا ده چې الله والا په کور کلی باندې مزدوري او کاروبار ورکې او د په کور کلی باندې دا بهر ملکونو تتلل دا د بدبختی نه حدیث کرازي خو بس نن سبا خلک لګیا دي او بیا په کلونو کلونو غیبی خوش قسمت هغه سړی دی لګي وګټه خو د خپل بچو سره ژوند تیر کا سړی ډیر نه سجوړيږي او حیا او پرده کې تیر کا بس دای په دې پسې پیسې وګټو نه د خزه حق ادا شې قبایلو کې واقع شوی و یو زنانه وا او خاوند 15 کاله بار تیر کړو 15 کاله بار تیر کړو نو چراغه پسل 15 کاله بعد دلته د خزا چا سره بدنام شو غریب لاس په خطا شو بدنام شو اول دا وبس بیا دانی وی اولو به خاون ته ولا خبرو که خاون ودرې چې زه درشم زما مخ کې به ولې دا بیا د غیرت غني نو چې اراله وی ولې اوس نور تاسو خو نشته ټیک دا قانون درجم دی هغه شته غین انکار نشته اوس چراغ خاون دی اجره ډاکا ده او دا راوخ کله برکا کې او دا منګه ولو چولو یې نو هغه او خيار وا هغه وی ټیک دا وې ما اولې دا تاسو حق ته ما مړه کوي خو یو تاسو دا نکوم او مال به دا ټوله جرګه جواب راکړي چې پنځه کال زما د خاون په دوبۍ کې تیر کړی دی نو دې دوبۍ کې دنه دا قسم ورګي په دې ځای باندې قران ولا ورګي چې د زما خیانت نه لکړې په دې پنځه کال کې وی بیا ما ولې جرګې چو قتل خاون سرخ کاته کچته دا قسم کولې شو اغال تکین ټیک دا هغه د واده کړي د پار راجم دی خو تا چې ته تله دا سه دا په سادات د دینه جوړ شي کنه دا او ده کلونو لاله جد یو کال لذي کال لذي دوو کال لاله دریو کال لاله جد الله په لار کې سړیا پرې د حضرت عمر د جهاد نه را واپس کړي او تک کال الله لار کې لاله کینا دلته کې د خپل خزه حقوق ادا کا بیا حقوق د خزه نه جی غوا خرڅ کړه د الله لار کې لاړ قرباني وکړه خزه دکا سه لاتو ټکول ته پرې خدا بچی پرې خدل دا دا صد الله لار دا للذین یولون من نسائم د پارا د آ کسانو چې قسمونه خرید خپل بیبیانو نه دای باندې پدی بی بیانو انتظار دې سلور میاشتې پس کچره دای رجوع کړنو پس الله تعالی به هم کې مهربان دی او کچره دای اراده کړو د طلاق پدې سره نو طلاق باین واقع کی پنځ د امام او امام شافعی او دارنګ نور وای چې طلاق رجوع واقع کیږي نو فین الله پس بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدون کې دې خبردار والمطلقات يتربصن بانفسهن دې ځاینا یو لسم قانون او قاعده ذکر کړي د پاره د اصلاح د کور دینا مخ کې لس قواعد او قوانین ا ذکر شو چې تاسو واورېدل چې کور پس سمېږي نو اول دا چې مناسب خرج کوا دویم دا چې د سپېړ نه کله کله کار اخلا دریم دا چې د معظم اوقاتو خیال کور کې اوساته او سلورم دا چې کور د محرمات او حرامو سيزونه پاک کا پنځم دا چې کور کې د یتیم خیال اوساته شپږم قانون او شپږم مساله او قاعده ده چې کور ته مشرک او بدعتن رانه والے ینه کور بدل تباہ او برباد کی او تباہ او برباد کی او مخ پل لور خور مشرک لاره ورکاو دارنګ بل قانون اوم قانون اوم مسله آئے ذکر کولا چې په حالت د حیض او بیماری کې د خپل کور والا سره جما مکوا دارنګ اتم قاعده او قانون نساؤکم حرسل لکم بی بیان می در کړی دی نو نظر د بل نه بند کا وقدموا لانفسکم او نه هم قانون ذکر کو چې کور کې د الله د نوم عظمت او پیجن او د عزت کا لا تجعل الله عرضه لایمانکم لسم قاعده او قانون د اله بیان د اله چې د خپل خزو سره اول قسمونه کوما چې زو تاسو سره دا نزدېکت او قربت نکوم او کده وک نو سالور میاشت انتظار دا غینا پس په خبره خود به خود طلاق واقع کیږي دا نه چې د خځ ژوندۍ برباده او هغه بیا دغه سي ساتي والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرو دې سرا یو لسمه قاعده او قانون ذکر کړي چې یو لسمه قاعده چې کور په سميږي هغه دا چې طلاق خزل ورکړې شنو هغه با بس د عدت پورې انتظار کوي اوس عدت پورې انتظار د درې هزا د عدت پورې انتظار د غینا پس بیا چې کم ده خبره ختمه ده او دانه چې خاون ظلم شروع کی او دا وای چې بس دا به دغه سي زما په نکاح کې وی نه بس هغه نه پس به بیا د رجوع وغیرہ نشي کوله زمانه د جاهلیت کې سرسومو او س ظلمونو یو خدا دا خیال نو چې طلاق کله ورکی د وخت لحاظ نو دارنګ د تعداد لحاظ نو دارنګ د دې لحاظ نو چې طلاق په هیڅ کې ورکول شي او که په طهر کې ورکول شي او دارنګ طلاق به ورکو نو بیا به وته د عیدت نه لګون تک مخ کې رجوع عیدت به څو تر دنو مخ کې به ته رجوع وکړه او نه به داغه حق ادا کو او نه به مکمل پر خدا الله دې آیاتونو کې چا والمطلقات يتربصن او الطلاق مرتان دې کې ردا ظلمون رد کړي چې طلاق رجعي هغه دوه پیری دي دا نه چې بس ټول مر رجوع کا او رجوع کو او خزه چې کم نه نه بدا عدت پوره انتظار کوي زاغه تفصیل دې کې ذکر کوما چې خزه په اعتبار د عدت په سو قسمه باندې دي دارنګه چې د طلاق وخت څه دی طلاق رجعي سو پیری دی او د طلاق نمخ کې رستو داسې لګون تک آداب ذکر کوم او دا زکه چنن سبا کم خلق د حقوق نسوا چغه وای او هغه دا وای چې منګه د خزو حقوق غواړو لکه امریکا نو چې هغه کې حالت وګوري چې هغه کې څه چل لوراشه قران څنګه حقوق ور کړی دي ورشه امریکې ته او حالات معلوم کړي نو چرتا په یو ریاست کې په لاسو شا او وادیان په وادونو کې آلته کې یو طلاق دی چرته په لاسو پسې اته طلاق دي چې حساب او تناسب ولا لګي او چرته چې کم دی نو شلو پسې دو دي او چرته شلو پسې چې کم دی نو پنځل لس طلاق د ریاستونو کې اونن سبا حالات ډېر خراب دي انتهای خراب دي طلاقونه تر دې پورې چې هغه اختیار ورکړل دی چې خزام سړی له طلاق ورکول شي انو بس خزم طلاقونه ورکي او سړیم طلاقونه ورکي راشه د قران هغه خسته قوانین وګوره بیا یورپ چې دا سراج یورپی مالک وتا او د یورپی مالک ټولو کې نظر اوس غلې او هغه جرا دا غي هغه رساله وګوره او اجرای دو باندې نظر سړیو کی سړی ته پته ولګي چې واقعي د اسلام غونته کې بهترین قانون او د اسلام غونته کې خسته قانون دا چرته هم نشته طلاقونه دي او خزه چې ځوان ده نو داغه حق ده او حق څه ده دا حق ده چې کم یو د غوی په شان ترازی او خپل حاجت تی پوره کوي بس بیا زی خزه دغه خپل طرف ته زی کده شته خاون خزه دا او دغه بل چا سره لاند دی قانونا دا څه تپوس نشته چې دا دې سوکړه یا دا سکه او کده او کته پوس خاون نو بیا د خاون خیر نشته او د طلاق طلاقونو سره تناسب نه پتام نه لګي او صرف التنا دې زمنګ معاشره کې لګو ګورم زمنګ په معاشره کې ظلم انتها ته رسیدل دي لس لس پیری طلاقونه ورکی او بیا هم چې کم دنو هغه خزا دا سه بس هغه سره ناشته دارنګ د طلاق وخت نه معلوم د دا طلاق مقدار نه دی معلوم بس یو پیر را خلاصولی زه ته په ما پدریو طلاق او دا چې دا طریقه د اسلام خلاف ده د طلاق نمخ کې آداب قران ذکر کوي رستو آداب ذکر کوي زا ذکر کومه نو امام سے فرمایي چې قرئن مراد ا حیز دی او امام شافعی رحم الله وایي چې تور دی لیکن صحیح قول دا دی راجح خبره دا ده خصوصا منګه ترجیح احناف کې نو ترجیح دغه لا ورکو چې حیز دی او دا مبرهن بالبراهینم دی بار کیف اغزان لا خبرې درې حیزه والمطلقات ان طلاق کله شوی زنانا یا تربس نه انتظار وکي په خپل ځان نو باندې ثلاثه قرو درې هزا ولا يحل لهن او حلال ندی د دې د پاره ايا کوتم نا دا چې پټکی ما اغه نطفه یا ما اغه هیز زکه چې عدت په هیز باندې تیری نو پکار نه چې هغه هیز پټ کی د پاره چې هم چې عدت ملا نه ده تیر شوی د خامن چې درې هیزه تیر شو نو بیا انتظار نشته دی ازنه چې د خاون د لحاظ د پاره داغه هیز کتمانو کې او پټه کې ایا کوتمنا دا چې پټ کې دی ما چې هغه هیز چې پیدا کړ دی الله تعالی فرحمونو ددای کې ان کن یؤمن بالله کچری ودا زنانا چې مان راړي په توحید الله او پرز د اخرت باندې کزان ته مؤمن وای نو دا کار دی نه کوي الله اکبر لیکن وبعولتهن لیکن او خاوندان د دې زنانو ډیر زیات حقدار دي په واپس کولو د دای باندې فی ذالکا پدا عدت کې دا عدت کې ان ارادو اصلاح کچره د دای اراده وی د اصلاح د اصلاح اراده دای کړی وی شیخ دا ویسابه ذکر کول چای بوي وی زمنګ مشایخ بوین ارادو اصلاح کدی اراده کړی وی د اصلاح ودا لت ترغیب دی لا للتعلیق دانا چیرې کوینو را واپس دی کی مان ترغیب ور کوي الله وخاوندا د اصلاح اراده وکا او غلطی شوی دا طلاق د نورکل شوی د رجوع کا خپل خزه خپل ځان څخه فاتې کا عدت کې دنه دنه رجوع کول شي اوس ګورا عدت کې دنه رجوع هغه کول شي هو عدت اول پیجندل غواړي چې عدت او حامله نوي نو دا غي عدت هغه درې هزه ده لکه دغه آیات کریمه کې تاسو سوې چې تربصنا بانفسهن ثلاثه قرو دویما هغه زنانا چې وړوي صغیره چې دومره بډای وي چې د بډاوال بډایوالي د وجنا هغه ته هیز ناراضي نو د دې دریو د پاره یعنی د وړې د پاره د نا امید د پاره او د بډای د پاره د دې هیز هغه درې میاشتې ده طلاق وتواکه شو وړه ده او طلاق ورکو دارنګي دغه د نا امید د لاهیز وته اړو راغلم نه د اگر چې ځوانه ده یا چې کم ده بډای ده نو درې میاشتې دای با عدت تیرې او دا قران کریم ذکر کوي سوره طلاق آیات نمبر 3 وګورئ تاسو لګو نا امید ده نو د هغه هیڅ چې کم ده هغه درې میاشتې ده سلور شوي پنځمه زنانه حامله حامله خزه چې طلاق ولا ورکړ شي یا ته خاون مړ شي نو داغه عدت هغه وزا د حمل ده لکه سوره طلاق دک آیات چې تاسو راړول دي ورپسې وګورئ واولات الاحمال اجلهن ايزان حملهن خاوندانې د هیز نیټه دا غي دادا چې خپل خاوندانې د حمل والا نیټه دا غي دادا چې حمل وزيږوي حمل علی زنانا دا غي نیټه وزد حمل دا چې حمل پیدا شي نو بس عدت ختم شو او شپګما اوسه ور بند کړه بند کړه زنانا متوفا عنها زوجها هغه خزان چې د هغه خاون وفات شوی وي چې حامله نوي او خاون دې مړ شي نو د هغه عدت سلور میاشتې او لس ورځې ده او دا سوره بقره 234 نمبر آیات تاسو وګورئ آلته ذکر کړئ والذین او بیبیان دا کسانو یو توفون منکم چې وفات کړي شو تاسو نه ويزرون ازواجا او پر خدای غي بیبیان انتظار بکې دا بیبیان په خپل ځانونو باندې 14 شورن وعشرا سلور میاشت او لس رازه سلور میاشت او لس رازه دا دا غي انتظار دی چې خاوند مړ شو دا حامله نه و دارنګه اومه هغه زنانه چې د هغه سره خلوت د سره شوم نه دی یو ځایواله و سره شوم نه دی او د یو ځای کېدون مخ کې مخ کې هغه ته طلاق ورکړې شي نو د هغه عدت نشته دی او دا قران ذکر کوي سوره احزاب آیات نمبر 49 کې سوره احزاب آیات نمبر 49 دا هغه اقسام د زنانو چې الله رب العزت په اعتبار د عدت وو قسمه زنانه دی او دا چې داغه حیز راضی اوس حیز راضی نو سلاس تقرو بل دا چې حیز ورتا ناراضی د وړو کوالی د وجنا نو درې میاشتې بل دا چې ځوان ده حیز ورته لا نه شروع شوه نو بیا طلاق ملاو شو نو دا غیم درې میاشتې بډای دا نو دا غې درې میاشتې دارنګ حامله ده دا او داغه ته طلاق ملاو شو نو وزه د حمل دا چې کله حمل اوزېږي دارنګ متوفا عنها زوجها چې خاوند وفات شوه دی او حامله نه ده نو لاس راځي دغه سلور میاشت او لاس راځي او بل دا اوما چې خلوت ور سره نوي شوه یو ځای کېدل د خاون او د دې یو ځای کمره کې راغل نوي شوي نو بیا طلاق ملاو شي نو دا عدت نشته او سوره عذاب 49 کې ذکر کړي دا قران کریم د هزوا دا ذکر کړو اقسام چې تاسو تما خود له دا قران کریم زکه ذکر کړي چې دا بدای ظلم کو او هغه ته به زر زر رجوع کولا هغه رسول الله ذکر کړي چې طلاق رجعی دا دوا پیری دی اوس ګورا د قران کریم کې د خزوا حقوق عجیب انداز کې جامع الفاظ کې ولهن مثل الذي او د پارا د دې زنانو په سړو باندې په مثل دا غ حقوق دي عليه چې د دې زړو د پارا عليهن په دې باندې دي بالمعروف موافق د شریعت لهن د دې زنانو د پاره په سړو باندې په مثل د هغه حقوق دي چې د دې سړو د پاره څنګه په دې زنانو باندې دي بل معروف خو غره موافق د شریعت مانس چې څنګه د خزو کم د سړو څنګه حقوق دي په خزو باندې او خزو باندې هغه پورا کول واجب دي نو چې د خزو باندې هغه پورا کول واجب دی نو د خزو چې کم حقوق دي دا غي وجوب په سړو باندې هم دی دی به هم پورا کوي نفس دا تشبیه دی ځکه مماثلت نفس وجوب کړي د خزو حقوق بیل دي او د سړو بیل دي خو چې د خزو کوم حقوق دی هغه پورا کول هم واجب دي او د سړو چې کوم حقوق دي هغه پورا کول هم واجب دي دا نه چې تمام افعالو کې د مماثلت راشي ځکه خپل رب کائنات ذکر کوي وللرجال او د پارا د نارینو علیهن په دې زنانو باندې غورواله دې درجه غورواله دې فضیلت والله والله تعالی عزیز سور ور دې وحق حکیم حکمت والده غزیز کې ترغیب دې وله او یاره ترغیب درکې زور ور ده حقوق غسته شي او حکیم کې ترغیب ده یا بالعکس عزیز کې عزیز او حکیم دواړو کې ترغیب ده او والله کې ترغیب ده زکه حاجت روا مشکل کو شاده ګورئ د نن زمانه بعض خلک او خصوصا زنانو سره دا تذکری ډیری کیږي شاید چې تاسو سلی دلی یو شاید چې نوی لیدلی خو د انجیوز کې چې کمی کنجرای کار کوي کنجرای وته زکوام چې خزه وته نوام خزه نی خزه کور کې ناشته د انجیوز په محکمو کې چې کمی زنانه کار کوي او هغه راشي نو هغه به تاسو سره دا تذکره کوي او دا آیاتونه غیر یاد کړي نور وته دا یاد نه چې زما باره کې نور قران سوي خدا یو آیات یاد کړي او په دې باندې مسا قران مانی نه ویني چې دا قران مانی وګوروي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزو د پاره هم حقوق دی او د سړو او د خزو خو یو شان حقوق دی الله وی بالکل یو شان دی داو کې نو مارته مطلب وې د خزو حقوق ځان لدی او د سړو ځان لدی خو چې د خزو حقوق څنګه دینو سړی به پوره کوي او چې د سړو څنګه دینو ابا خزه به پوره کوي دا مطلب دی دا نه چې په ارسه کې د یو شانتی شي ذکر للرجال علیهن درجه قران کریم ذکر کوي نورابشی لکه د شاپور علاقه کې یو زنانه په سراله د انجیو یو کنجرای وته وی ویتا ته پته را ویتا سو کرا غواشته غوا ولاړه وې دا تاسو غوا دا ویاو وې دې غوا منګوره لیدې دا ناغه وته وې نه وی تا منګه ور لیدلې دا وی دا پتاو په دې غوا کې سفرک شو دا اوس دې د پاره چې ستا غوا او تا کې سفر شو وګوره تا خو خزه خو دې ته وای وګرځي دا چې زړه ذات کې انسان یې زړېشته دا سه بار وګرځي نو چې تام منګه ور نه دلې ستام دې غوا نه اغا خزه او خيار وا اغه وته وی ښا وی خورې وی دا سپی چې کنه سپی هغه او سپی وی وې د دې خاون معلومی دا چې کله سیماراړي دې خاون معلومی نو هغه وته نه وی د سپی خو خاون نه خو کله یوې کله بلی وې خور څنګه چې د سپی خاون نه معلوم دارنګ ستاسو د انجیو د خزو خاون نه معلوم تا او سپی کې اس فرق نشته دی تا او سپی کې اس فرق نشته دی نو بس لاړه بیا سره کا اویم داسې باقاعده تفصیل چوغوره په د علماو کتابونه لیکلي دی او داسې واقعات رالل چې باقاعده په شرمګاون ولا مہرونه لګی چې کم زنانه پنجیو کې کار کوي پنجیو کې کار کوي اغه چې کلا لړشي بیوشکای او هغه بیوشکای کې آله چې کم دنو مہرونه لګی په شرمګاونو باندې دې د پاره چې کله بیا مسلمانان دله غسل ورکړي چې هغه ته پته ولګي چې دا عیسایانه دا او دا انجیو کې وا خود دې پورې ځان په مسلمان ثابت دی دارنګ پملا ولا او دارنګ نور زاینو باندې د پردې په زاینو مہرونه د عیسایت لګولی او هغه راشي بیا دا آیاتونه وای وای وګوره خزو سړو کې کوئی فرق نشته دا دا چېرې کم ځای نه شروع شوی و او دا چا شروع کړي و او خزو سړو کې څه فرق دی نو قران کریم دا ډېر ترګونه ذکر کړی دی شریعت متطهره ډیر فرقونه ذکر کړی دي احادیثو کې دانا چې بس قضا او سړی دی یو شانتی او دا اختلاط او دا مماثلت دا اصل کې چې کومو نو دا د عیسایانو چې عیسایانو کله خزه پرې خو د زمانه د جاهلیت کې او غیبت له او داس ناکاره خلکو سړو سره بکیناسته پاسې دي ځان له غریبانو سره ګټلې زنانه او اس په غي ترهبانیت اختیار کو نو خود به خود اختلاط پیدا شو او یو ځای کې چې کم دنو خلک راجم شو او چې راجم شو زنانه او نارینه دا غینا چې کم دنو هغه نقصانات پیدا شو نو نوم چې تاسو وګوره د دور کې نو د ازادي نسوان ترقی نسوان مساوات د دې چغې شروع شوې دي دا اختلاط شروع شوه دی زه هغه تاریخ هم ذکر کوم مختصر تاسو ته چې دا چا ذکر کړ دی خدایات ساتي په خزا او په سړو کې ډیر فرق دی او دې فرق باندې ایمان شران نړې نو ګوره سړی مسلمان نه پاتې کیږي لکه حراست الفضیله کې شی ابو زید بکر ابن عبد الله ا ذکر کوي وای د خزه او د سړی پمینس کې جسدی مانوي شرعي فرقونه او شرعان ثابت دي او انکار د دې دا چې کم دنو انکار د شریعت ته لکه هغه بیا وای و یو دا غینه ده چې ایمان براړې پدې چې د خزي او سړی کې حسي مانوي شرعي دا فرق شته دا د ایمانیاتو نه ده او کتوای چې نه نشته ده نو بیا خبره ډیره خطرناک ده سړی د ایمانه کنګاليږي دویم هغه دا ذکر کوي چې د مسلمان د پاره دا جایز نه دی چې د خزو د حقوقو تمنا وکړي چې د خزو حقوق د دته ملاو شي او د مسلمه د پاره دا جایز نه دی چې د سړو د حقوقو تمنا وکړي چې کم شي سره الله مختص کړی دی دا غي تمنا د خپل کې لا يجوز للمسلم ولا مسلمه ان يتمنى ما خص الله به الاخر من الفوارق المذكوره وینادی بالغائها وای چې کله دا فرق په قران سره ثابت دی چې د تمنا نه الله رب العزت زنانه منع کړی دا چې داغه تمنا به نه کوي چې خذل سړول الله کوم حقوق ورکړي داغه تمنا به هم نه کوي ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض هغه ته اشاره کوي نو بیا چې وسړی وای چې فرقونه مکمل ختم شي د دې بلا سهالتي او بیا هغه وګد باس کړه هغه دا نظریه الحادیه نظریه ده او دا ډیره کفری او زنديقي نظریه ده لکه ذکر کوي دا کې حراست الفضیله کې خدایات ساتي ګڼ فرقونه دي ګڼ فرقونه چې هغه په خزا او سړی کې شته ده خلقی امورو کې فرق ده خزه ته هیز راځي سړی سړی ته هیز ناراضي خزه ته نفاس راځي د بچینا پس ته کموینا او ا دا ته ناراضي سړو ته ناراضي دارنګ دغه بیا خپل احکام دي پاره کې سوره فرق ده د حیث سو اقسام دي هغه بس خو سره متعلق دي سړی ته مبررا دي دارنګ د نفاس سوره احکام دي هغه نه سړی مبررا دي دارنګ استحاضه د عام حالتونو کې چې وی ناراضي نو هغه نه خزو ترازی سړی ته مبررا دي دارنګ حز حمل اوچتای او دا د چې کم دی سړو باندې حمل نه راځي کنه بیا له خبره ده چې د امریکې د دوه خپو خره هغه اخبار له بیان ورکي او په اخبار کې لیکلو چې پریشن کړه دی او بچی دانا هغه په د سړی په خېټه کې خود دا او هغه اخبار لور کړو دا غدا لوی خېټه دا سره اوخ کړي وا وې زه ډیر زیات خوشاله ما پاره کې بیا نطفه ما چولې وا او هغه ته خېټه کې هغه سکړي وا بیا په اپریشن تیار او بس هغه یې چې چې دا پیدا شي نو زه ډیر زیات خوشاله یم ځکه چې زه به مور مم او زه به پلار مم دا لوایا دا لوی د دوخ پوخره دي هغه جدا خبره ده دارنګه بچی له پي ورکول دا خزه ورکي سړی نشي ورکول شته نه نو دا رنګ جسمانی زینت کې فرق اج کم د جسمانی زینت کې فرق دی خزه به د سر با وخته چې کم دی هغه وګدای او خرول ولا چې کم ده بغیر د ضرورت ناغا حرام دي دارنګي عطر او خوشبو چې بار خزر اوځي نو دا به نه لګي دا ول حرام دي سړی لګول شي دارنګي د خزه د پاره دا رزي وغیرہ او دا نور بال د دغه د پاره برابرول دا حرام دي دارنګي د خزه د پاره په دا باندې لاس او خو باندې نکریز لګول دا مستحب دي سړی نشي کولای دارنګي د خزه د پاره د چاندې استعمال دا جایز دی د سړی د پاره چې کم دنو جایز نه دی د سرو زرو دارنګ فردا کې ګڼ فرقونه دي او هغه فرقونه ټول ما بیا ذکر کړی دی خپل کتاب کې اسلام می عورت کا مقام چې په فردا کې سو فرقونه دي دارنګ احکام د حج کې سو فرقونه دي دارنګ نم د منص په احکامو کې فرقونه دي دارنګ جنازه کې فرقونه دي اټول فرقونه خو بیا یاد ساتي کچره دی وای چې نه منګه دا فرقونه نه منو او دا به خزه به سړی سره ولن بیا خو تفصیلی جواب نه بعد الزامی جواب دار چې بس وتوایا سیدا بس ممنه خو دومره کار وکا چې بیا دا سه وکا چې دا فرقونه نه منې نو دا سه وکا چې حیزم ځان باندې راواله چې تمام مساوات خلک خزه ته خلک تکلیف کمی یو پیر میاش کې په تا هیز راځي او بل میاش کې بیا په خزر راځي نو دا تکلیف هم لګ د خزنه کام کې دا مساوات ولا مور کا یو پیرا به بچی تراړي او بل پیرا به خزر راړي دا مساوات قوم لګ قائم کوایا بیا بل دې طرف ته چې کم دنو پای به مو وای ورکه یو پیرا به خزر ورکه بل پیرا به وای بل پیرا چې بچی پیدا شي تبه ورکه دا هو منه کنه وای بیا دا منه خو چې دا نشي کولای نو بیا دا الله فرقونه دا الله فرقونه چې کم شرعي دی هغه تغاړه کیدا ځان نه کافر مو جوړو چې بعضی کتاب منی او بعضی نه منی بار کیف دا ډیر لوی ظلم دا مساوات دا چغه وهل قران کریم ذکر کوي ولر رجال علی وللرجال علیهن او د پارا د سړو علیهن په دغه زنانو باندې درجه غورواله دی غورواله فضیلت او په سبب د دې باندې چې دای به خرچه کوي من اموالهم د خپل مالونو نه په بیبيانو باندې په بیبيانو باندې با خرچه کوي دا علت کسبی ده نو دارنګ نور غن چې هغه احادیثو کې دا تشریح راځي دارنګ علما کرامو تشریح کړي دا خدایا ساتي چې د دې آیات نه دا استدلال کول چې د خزو د سړو حقوق بالکل یو شانتی دي دا سوار لسوا کاله کې چا دا استدلال نو کړي دا کله شروع شو نو د دې ډیر لوی افسوسناک تاریخ دی دا اصل کې پلیتی د دې بنیاد عیسایانو یې خوده ده او د دې بنیاد د عیسایان چې څنګه زمانه د جاهلیت کې نو دا عیسایان يهود او نصارا د دین را بنیاد یې خوده شوی دی یورپ کې چې کوم دا دوه چغې اوچته شوې ولی اوچته شوې داغه اصل وجه داوا چې د عیسایانو یو نظریه وا او هغه چې څنګه زمانه د جاهلیت کې ونه اوسم پاغه خلکو کې داشتره دا خور ضرب ظاهری هغه رنگ بدل کی هغه دا وی چې دا خزه انتهایی دا د یو ګندګو ځای دی خزه انتهایی او نجس شه دی انتهایی د بربادو شه دی او دا د بنده اعمال بربادای لہذا د دینه بالکل مکمل بایکاټ کول غواړي او مکمل دا چې رهبانيت اختیار کړي او دارنګ د دا ماشومان تربيت به کو کو کو کو د دا ماشومان تربيت شروع کو او هغه تربيت پاره کې به دغه تربيت کو او هغه به د خزو سره اس قسمه میل میلاب نه ساته دا په یورپ کې سوار له سو کال بعد دا شې شروع شو ځکه دا غي د زمانه د جاهلیت دغه نظریه و د خزه په باره کې او په یورپ کې بیا دا شې شروع کو خو افسوس په دې باندې دی چې د مسلمان تخپل تاریخ نه دی معلوم افسوس په دې باندې دی چې مسلمان د خپل تاریخ نه نه دی خبر او هغه وای وای حکومت خو کورزینا شین سترګو لورځي دا لوی کافری چې داسې خبر وای مسلمان د حکومت نه خبر دی دا د لوی کفر نظریه ده اچ وای کله دا نظریه رااله نو یورپ والا خلکو هغه په دې باندې مجبور شو